نو ده ته پیښ شي یو شی یظنه ممنوعا عنه چی آ دی دا خیال کئی چی یاره دا ممنوع عنه ده او مامورا به یا دا مامور به ده من قبل قیاس دا هسی دی اندازه ولګی او تخریج یا چرته مخکی نور حکم نه تخریج غوندی اوباسی قیاس غوندی جوړ کی او نحو ذلک لکه مثال کما یظهر للعوام تاثیر بعض الادویة من قبل تجربة ناقصة لکه عوامو پاره تاثیر د بعضی ادویو معلوم شی چی دغی دوی دا اثر ده د هغه د تجربی ناقصی دی وجی نه او دوران حکم الطبیب الحاذق علی علة او دوران حکم الطبیب الحاذق علی علة یا بار بار هغه طبیب حاذق دی دی هغه علت باندې چه ورکړی حکم ورکړی چی دی کی دا فائدہ دا دی کی دا فائدہ دا نو ده یقین وی په ټیک تا خو ولا یعلمون وجه التاثیر خو وجه دی تاثیر ورته معلومه نی او یو دا ده چی هغه وجه دی تاثیر چی ورته معلومه ای نو کله کله زنی اعمال داسی وی چی هغه مقصد دا ده چی هغه مامور به وی من قبل قیاسین یعنی د خپل ځان نه دا هغه کړی چی یاره دا کول شدی او د دې چی دی نه کول شدی هغه تجربه ناقص غوندی هغه جوړي سبه درې کنه ولا يعلمون وجه التاثير ولا ينص عليه الطبيب فلا يخرج مثل هذا الانسان من العهدة حتى ياخذ بالاحتياط نو دا انسان دی دی ذمہ داری نه نوزی چې تر دې چې دی په احتیاط باندې عمل کوي و الا کان بینه و بین ربه حجاب فيما يظن کنی بیا دې دو ادي د رب ما بینس کې با پاغا فيما يظنو بابت کی چه وی حجاب وی فيؤاخذ بظنه نو دی به هغه خپل ظن مطابق په بیا دی چه کولای سی مؤاخذه کولای شی واصل المرضی فی هذه المرتبه ان يهمل امرها ولا يلتفت الیها نو اصل خو پکار دا و چه په دی باندې نه سزا وای نه جزا وای ځکه چه الله تعالی فیصله نه ده کړی چنو پکار خو په اصل خو په دی په داسې احکاماتو کې دا چې په دې باندې نه سزا وای نه جزا وای خو غیر ان غیر ان فی الوجود انفسا یستوجبون ذالک خود علاوه د دې نه چې اصل کې خدای پاک د هغه انسانانو خیال وساتو چې دو چونکې د دې وجوب کړی ده چې یاره دا شی ښه ده ادا نه ده ښه نو د هغه الله تعالی دونه اهتمام انسان ته ورکړي چې د هغه ځوان اعتبار یې وساتو او ده ته بیا د هغې مطابق چې کوي بدله ورکوي نو دا چور غایت اهتمام د شان د انسان ده کنه اصل کو خو پدی کې دا چې حضرت القدس کې فیصله نه ده شوی ملایالا پدی باندې اجماع نه ده منعقده کړي پورته شارع پدی باندې نس نه ده کړی چی په دغ شی باندی سزا ده که جزا ده خو ده خپل ظن مطابق دا و چی یاره دا ښه کار ده دا چه دا بد کار ده نو هغه مطابق الله تعالی ده ته چه کیف بدله ورکوي نو دا دی انسان غایت چه ده احترام ده چی د ده ظن الله تعالی دونه چه وساته لاج وساته تاسو په دې خبرې پوه شو یعنی دا نقصان خبره نه ده بلکې دا د انسان هغه غایت چې ده شرافت ده چې د ده ځوان هغه دونه قابل احترام شو ښه جی غیر ان فی الوجود انفسا علاوه د دې نه چې په وجود کې داسې ځنې نفوس شته دي یستوجبون ذلک چې آ دا شی ضروري کوي فیوفر فیوفر علیهم نو بیا مقصد دا دی چې پورا پورا هغه شی دوی ته ورکاو سي والجواد مستوجبوه شجی دا ټولو کې دا عبارت دغه شی ها بند کا ادو مستوجبه بس صحیح شو شاجی ما تراکه پین کامله بدله دو باندې راولي هغه جواد ذات چې کوم دو په خپله باندې ضروري کړی ده یعنی الله تعالی ذات په هغه باندې کامله چې کی مقصد دا چې بدله ورکوي که ښه ځوانې و ښه او که بد ځوانې و بد خو ګوره دا یاد ساتو داسې نه چی منسوسی شیونو کی ته وایی چی دا کار زه کوم او ځوان دی دایی چی دا ښه کار کوم هغه سری ناروا ده نو ته وایی چی ماته خو به خپل ځوان مطابق خدای پاک چه کئی بس دا خیال مونی دا چی هغه غیر منسوسی شیونه یی چی وی غیر منسوسی شیونه یی داسی نه چی ته یو ارامی توب کئی ته وایی چی یاره دا خو زه ښه کار کوم خو بس نو ماته به الله تعالی زما ځوان مطابق هغه راکئی نه نه دا چی هغه غیر منسوسی شیونه یی کوم او نه په قیاس سره په هیچ سره معلوم نه یی هسی تا یو ځوان پکړی غیر ان فی الوجود انفسا یستوجبون ذلک فیوفر علیہم الجواد ما استوجبوه وفیہا قوله تعالی انا انا عند ظن عبدی بی او په دې کې راغلی دا کول دی الله تعالی په قرآن عظیم کې ورهبانیتا ابتدعوها ما كتبناها علیهم الا الا ابتغاء رضوان الله نو رهبانیت دا الله تعالی په دو نو ضروری کړی خو دو خپل دی دی چو ایجاد کړی و چې دغسې به کو نو چې دی کړی و نو چې چا به پوره سر ته ورساو نو الله تعالی ورته ښې بدلې ورکولې په یغ دور کې حالانکه الله تعالی خو په دو ضروري کړی نه خو دو ځوند دا و چې دا مونږ ښه کار کو نو ځکه الله تعالی ورته څه کولای خو هغه ورکولای بدلې ورکولې او چې بیا دونه چا نه به نه پوره کېدو نه به پوره کېدو نو الله تعالی بیا مؤاخذه په کوله الله تعالی چې کوله نو دا دی هغه ځن مطابق الله تعالی دی لکه مقصد دا دی چې یو سړی دا هغه حدیث مبارک کې رادرومي نیت هغه ځن مطابق د یو لرګی خخ کو پلار کې چې څوک پر راضي دالته بوټی نشته څوک په پورې اس یا ستړي بیا به موس کوي نو د ځوان په دغ ځوان باندې او بل راغی په دغ ځواني وباسي چې نه څوک په پړنګ شي دواړو پاره چې دا ثواب ده نو دا هغه انا عند ظن عبدی بی هغه چه ده مقصد دا دا مقصد ده چه زه د هغه عبد ظن مطابق د سره بیان کوم خو دا په هغو امورو کی چه کوم مقصد دا ده چه منسوسی نه وی منسوسی شیونه نه وی یا لکه دی قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته وګوره لا لا تشددوا فیشدد الله علیکم تاسو ګوره په ځان سختی مه کوئ کنی خدای پاک په تاسو باندې چه وکړي سختی وکړي هسې په نفس باندې کوم شیونه تر باندې ضروري نه دي په ځان باندې ضروري کومه کنی بیا به الله تعالی تر باندې چکی ضروری کی هغه مطابق په بیا فیصله وکی ا دی کول دی حضور صلی الله علیه وسلم تو ګور الاثم ما حاک فی صدرک یو شای داسې ده چې تا ته دې کې حکم نه ده معلوم چې یاره دې کې دا ناروا ده که روا ده خو مقصد دا چې خود به خود انسانی فطرت ته دا پته لګېږي چې تا په زړه کې څه هغه اچوي که نه معلومېږي چې یاره دې کې بس چل وي شاه جی ويلحق بها معصية حكم مجتهد فيه اذا کان مقلدا مجمعا تقلید من یری ذلک او په دې پورې ملحق کیږي معصیت تی حکم د هغه مجتهد فیه یو مجتهد فیه مسله ده او یو سړی مقلد ده او دی قاصد ده د تقلید د من یری ذلک چې زه د دې امام مقلد یم نو د هغه مجتهد فیه مسلې خلاف کول دا هم چې دی معصیت دی تاسو وګوره دې دینه څه معلومه شوه چې شاه صاحب د تقلید شخصی قائل ده کنه ده قائل صفا قائل ده چی دا معصیت تا چی ته دی یو امام چی مقلد یی او قصد تقلید دی کړی دا او بیا دی ته مجتهد فیه مسئلې ته چکه خلاف کئ دا هم چشه دا معصیت تا دی پوری دا هم پیوستی شی باب مفاسد الاثار بسم الله الرحمن الرحیم باب مفاسد الآثام دا باب دا په بیان دی مفاسد دی آثامو کې دی گناهونو مفاسد آپ دی باب کې بیانول شي واعلم ان الکبیرة والصغیرة تطلقان باعتبارین اوس گناه آ په دوه قسمه باندې ده یو گناه صغیره ده او یو گناه کبیره ده اوس شاه صاحب وائی چی د کبیرې او صغیرې اطلاق ئا په دوه اعتبارو سره ده کله یو اعتبار ئې په دې اعتبار سره ده حکمت د نیکی بحسب حکمت البر والاسم په حسب د حکمت تی نیکی او بدی سره ده یو اعتبار هغه مقصد دا چې د کبیره او د صغیره دا ده او بل بحسب الشرایع والمناهج دا د صغیره او د کبیره اعتبار یعنی کلا په یو شریعت کې په یو دین کې مقصد دا چې یو شی صغیره ګناه ګانه شي بل کبیره ګانه شي او په بل دین لحاظ سره بیا مقصد دا دی چې هغه شی نه نو دی صغیره او دی کبیره دو اطلاق دی وعلم و دی خبر باندې ځان پوی کا ان الکبیرتا والصغیرتا تطلقان بی اعتبارین په حسب د شریعتونو او د چا سره ده منهجونو سره ده یعنی شریعت په اعتبار سره ده المختص بعصر دون عصر نو یو شی مقصد دا چې په یو شریعت کې گناوی صغیره یا کبیره په بل کې بیا نه اما الكبیرة بحسب حکمت البر والاسم هر چی گناہ کبیره ده په حسب دی حکمت بر او اسم سره په دغه لحاظ سره چې واخلي او عام معاشی ژوند امن و امان او باهمی تمدن او معاشرت کوم شی سره خرابیږی او سم خرابیږی ورسره نو دا ټول ګناه کبیره ګڼل سی په اعتبار دی حکمت تی بیر او دی اسم سره ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جدا او کما گناہ صغیره چاته ورتای ما کان مزنتا لبعض ذالک چې آ احتمالی جای وی دې کوم شین مونږ تیر کړ پدې کې د بازي شینو دی پارا هغه احتمالی ځای وی یعنی دا نه چې په ایجاب قوی سره مثال عذاب په قبر کې راولي یا فساد دی ارتفاقات صالحه او دی سره رادرومی په افساد قوی سره یا دی فطرت نه په خو مضبوط درجه کې مخالف شای دا سنی بلکہ دا مزینہ وی لپار دی بازی دی دو امور دو امور کے بازی پر اسی یو احتمالی جائی وی یعنی دا بیا دا احتمال شتا چی دا شے عذاب قبر لدین رئیسی یا هغه اکثر داسی وی چه دغی کی یو شی ته چه کیږی مفضی کیږی او یوجب بعض ذلک من وجه ولا یوجبه من وجه یا په دغو امورو کې چې دا کوم مخ کې تیر کړ یو ګناه داسې وی چې دغه کې بعضی شینا من وجهین ضروری کوي او بعضی شینا ولا یجب من وجهین او من وجهین نه ضروری کوي لکه مثال کمن ينفق فی سبیل الله لکه یو سړی د الله تعالی په لار کی خرچ کئ واهله جیاع او دا ټبر چه دی وږی ده نو دا اوس چه ده فیدفع رزیلت البخل نو دا خو من وجهین اغا رزیلت دی بخل خو چه کئی لرے کئی خو یفسد تدبیر المنزل او دا بیا من وجهین اغا تدبیر دی منزل چه کئی آ خرابی نو دغه سی گناہ تبا بیا گناہ صغیره وئی نو دا تشریح دی کبیره او دی صغیره چه کومه وکړه ده خو ویلیو کنه هلته چی د صغیره او کبیره د دی اطلاق په اعتبارینو سره کیږي یو صغیره او کبیره په اعتبار دی حکمت البر والاسم سره ده یعنی حکمت تی نیکی او گناہ په دغ اعتبار سره یو مقصد دا چې صغیره او کبیره ده او بل صغیره او کبیره په اعتبار دی چا سره ده شرایعو سره ده شریعت سره ده نو بیا دی هر شریعت په دې کې فرق تا کله یو شی په یو شریعت کې ګناه کبیره وي په بل کې صغیره وي کله یو شی په یو شریعت کې ګناه کبیره وي په بل کې بالکل ګناه وي نه بلکې د نیکی کار وي نو یو دا دی صغیره او دی کبیره اطلاق په ایجاب قوی سره او هغه ګناه هغه کار چی دی سره ارتفاقات صالحو کی فساد را دنمی فساد قوی سره او هغه کار چی هغه دی فطرت نا په طرف مخالف باندې پروت یعنی یو خو انسانی فطرت وی کنا یو دی هغه جانب مخالف تا چی کوم شای دی فطرت نا په جانب مخالف کې پروتی جدا یعنی ډیر لری دی فطرت نا چی پروت وی نو دا شئینا با دا به ګناه کبیره ګڼل شی بحسب حکمت البر والاسم لحاظ سره با دا ګناه کبیره ګڼل شی او چی کومه ګناه داسی وی چی په دغو امورو کې چی دا کوم مونږ ذکر کړ دغو کې بازو دی پارا آسی اغا احتمالی جای وی یعنی احت ضروری نه ده چې عذاب قبر دی ونه راشي خو احتمال دی چې یاره په دغه شی باندې چې یا احتمال دی دی خبری یی یعنی دا سے پا جانب مخالف تی فطرت کی خو نئی خو احتمال دی دی یی چی مثال دا دی اغا فطرت نا پا یو اړخ کی چی دا دا شی پروت تا نو دا با بیا چک گنل سی دا با بیا صغیرہ گنل سی نو دا دی صغیرے او دی کبیرے اطلاق تی بحسب حکمت البر والاثم دا پا دغ اعتبار سر دی اوس یا وعید ورکړی وی شارع په دغ کار باندې په اور سره چه که چا دا کار وکړ نو هغه پاره به جهنم وی هغه به په اور باندې سوزاو شی معلومه شو چه دا چه دا گناه کبیره ده او شرع علیه حد یا شریعت په هغه باندې صحت او څه عقوبت مقدر کړی چه دونه کوړی به وایی شی داسی به کاو شی داسی به کاو شی او معلومه شوه چه دا ګناه کبیره ده او سما مرتکبه کافرا خارجا من الملة یا دی دی مرتکب آ کافر او خارج من الملت گرزولی کیگی شریعت کی دونه سخت عذاب پر غلی چی چا دا کار وک بس دا کافر شو نو گویا که ده چه وکړ کفر وکړ نو دا تغلیظا دا حکم پر راغلی معلومه شوه چه ترک الصلاة گناه کبیره ده نو دغه سی اطلاقات چه راغلی دا به گناه چی کبیره فهو کبیرة نو دا به کبیره ای بهر حال نو چه شریعت دی په تحریم باندې نس کړی وی یا شارع وعده بالنار کړی وی وعد وعید بالنار کړی وی چه کدا کار چاو کو نو داسی بی یا نوک اوس ډیر کله ته یو شای دا کی چی په حسب دی اغا حکمت البر والاسم سره او تو گوری یعنی اغا حکمت پرنا کی چی او تو گوری نو بیا دا سے خکاری چی یار دا دی صغیری لیکن بحسب شریعت اغا چه گرزدلی آ کبیرہ گرزدلی او دا ولی دا دا سی وی چی مثال یو ملت جاہلیی نو هغه کله د یوه شي ارتکاب کوي نو هغه داسې د یوه شي ارتکاب کوي چې هغه کار د دو کې رسم و رواج جوړ شي رسم و رواج او د رسوم خو د خلکو په زړونو کې څه چې وي پخ شوي نو هغه کار د دو په زړو کې رسم و رواج جوړ شي نو آی د دو په سینو کې یعنی شو کلک شوی وي هغه کار او دو له زړه نه هغه وزی نه البته چی زړونه یې بلکل ټوکړی ټوکړی کی بیا خو څه خبره ده کنی هسی له زړه نه وزی نه نو سبا شریعت راشی او د ایخ شی نه انکار وکی چی دا شی به نه کو نو آ دونه یعنی قباحت دونه زیات وی نه خو شریعت هغه شی چی کی منع کی اصلاح دپاره ځکه چې دو زړو کې خدا رسم چې دا ګډ شوی ده ته نو ګورې اوس چې په یوې علاقې کې یو رسم و رواج ماته څونه زور غواړي کوپر فتوی به تر باندې ولګی کله به ورته تر توای دا وابی دا کله به تر تای پنج پیرای دا او کله به سو یو پورا وایمی چې دا بدعات مقابله کوي او کله دا رسومات څه کوي ماته څونه لوی غوبلی نو اوس بیا شریعت رئیسی دې نه منع وکړي نو دا خلق مقابله کوي او مکابره کوي نه مني نو چې هلته دو سختی کوي دې طرف ته شریعت هم چې کوي بیا تغلیظ او تهدید پکې ته زیاتېږي نو دو چې د دې شي ارتکاب بیا سبا کوي دا داسې ګڼلی سي لکه دو هغه ملت سره سخت چې کوي دشمنی ساتی نو دی وجه نه مقصد دا دی چی دا کار دا بیا دونه مقصد درجه ته ورسیږی کنه چی اگر که دا بحسب حکمت البر والاسم دا صغیره وی خو دا بیا مقصد دا دی چی درجه دی شریع بحسب شریعت دا چاته ورسیږی کبیره ته ورسیږی او دا کبیره جوړ شی تاسو په دې خبره پوه دا کیسه درته کوي وربما يكون شيء صغيرا حتی فشی الرسم به تر دې چې په هغه سره هغه رسم و رواج هغه منتشر سی او مشهور سی خلقو کې لا یخرج منهم او دا رسم بیا د دوی نه نه وځي الا ان تتقطع قلوبهم البته که ټکړې ټکړې شي زړونه د دوی ثم جاء الشرع ناهيا عنه بیا شرع رئیسی په داسې حال کې چې آمنه کې د دخشینا تر دې چې بیا سبا دا سړی د دې شیونو ارتکاب کوي دا به داسې وي لکه عداوت شدیده ملت سره لکه ملت سره سړی سخت چه کوي عداوت کوي ولا يتعطل اقدام على مثله او نه متصور کیږي اقدام په مثل د داسې کارونو باندې الا من كل مارد متمرد مگر هر سرکش سړی نه او دا کار به چیرته چې سرکش سړی وي او دین نه بغاوت کړی هغه به دا کارونه کوي لا یستحی من الله ولا من الناس چه نه خدای نه شرمیږي نه دی خلقو نه شرمیږي فکتب کبیرا عند ذالک نو په دغه وخت باندې بیا دا اگر که صغیره بحسب حکمت البر والاسم وا لیکن دا بیا بحسب شریعت دی دی وجوهات په بنا باندې دا کبیره شمار کړل سی اسی تاسو مسئلے باندې سر خلاص شاجی وبالجمله دی وی چی آ زه دالته نه کوم آ خو به زه په قسم ثانی دی دی کتاب کی کوم دی دی کتاب په قسم ثانی کی به کوم لان ذلک موضعه اغه دی دی ځای ده چی آلته به بیا دا خبره بیانیږي چی مثال دا شای کبیره زنا کبیره ولی ده قتل کبیره ولی ده او مقصد دا ده چی سرقه کبیره ولی ده او عقوق تی والدین کبیره ولی ده دی دی تفصیلی بحث شاه صیب وی چی دا به زه په قسم ثانی کی کوم ځکه چی هغه ځای ده هغه ځای ده وننبه علی مفاسد الكبائر بحسب حکمت البر والاسم ها هنا کما فعلنا فی انواع البر نحو من ذالک ها البتہ شاہ سے گوائی چی دی دی کبائر چی کم مفاسد دی بحسب حکمت البر والاسم یعنی حکمت تی نیکی او حکمت تی گناہ دی اغی پا اعتبار سر دی, دی کبائرو چی کم مفاسد دی اغا باندی بطر تا تنبیح دالتا درکاؤں او پاتش اغا کبائر بحسب شریعت او پا اغی باندی خبر کول او بے دی اغی اسرار بیانول چی دا شے شریعت ولی نروا کڑے دا دا شے پا شریعت کی ولی گناہ دا دا با ورستو بحث در تکاؤں لکہ سنگا چی دے وی چی منگ پا انواع البر کی دا کار وکو چه هغه بیر بحسب حکمت البیر چه واخلی ایغه نه خو می معمولی دالته ترته بیان وک او چه کوم نیکی کارونه دی بحسب شریعت چه شریعت ایغه ته نیکی ویلی دی هغه په قسم ثانی کې دی وی چه زه ترته چکم تفصیلات کوم او صرف هغه نیکی کارونه بحسب حکمت البیر چه کوم دی هغه باندې می لګ معمولی غوندې دالته بحث ترته وک نو دارنګ دالته د گناه کارونه د گناه بحسب حکمت الاسم چه واخلی په دې خو لږ درته تنبیه کوم نور د ګناه د کبایرو نه بحث بحسب شریعت آ د هغه اسرار دا به وای چې په قسم ثانی کې بیانوم وقد اختلف الناس فی الکبیرہ اس پا کبیرہ کی اختلاف تا دا دی علم کلام مسئلہ دا تاسو بار بار ویلی دا چھ گناہ کبیرہ سر سڑای دی ایمان نوزی کوزی نا نو معتزلہ خوارج دوارا پا دیدی چھ گناہ کبیری ارتکاب سر سڑای دی ایمان نا خارج شی البته دو خپل کور کې اختلاف بیا په دې کې دا چې معتزله وایي چې د ایمان نه خارج شي خو په کفر کې داخل نه دو منزله بین المنزلتین ثابتې د کفر او د ایمان په منځ کې ځکه چې دوی چې کفر تکذیب ته ورتای او اعمال خو دو جز بولی د ایمان نه نو چې په جز سره انتفاع د کل من حیث الکل راشي نو ایمان خو ختم شو البته تکذیب او انکار شته نه ده چې کفر کې داخل شي او خوارج وایی چه نه مرتبه خو دی کفر او دی ایمان په مابینس کې نشته نو چې ایمان نه خارج شو کفر کې چس داخل شو او یو دی من اهل سنت والجا نو دی وجوهات په بنا دواړه په دی باندې متفق دي چې ګناه کبیره مرتکب دا به مخلد فی النار وی لیکن اهل سنت والجماعت وایي چې نه په ګناه کبیره سره سړی دی ایمان نه وزی نه او په کفر کې داخلیږي نه او دی ګناه کبیره صاحب چې وي دا به مخلد فی النار نه دا به مخلد فی النار نه ها البته کله به خدای پاک دغه سی د ګناه معاف کی چې تبل یو نیک کار بو کې الله به ناراضی سی بغیر د توبې به معاف کی او کله به مقصد دا چې دای توبه وباسی به بشکی معاف کی ها البته شرک او کفر داسی دی چی آ دغسی خدای نه معافی آ دغسی خدای نه معافی ان الله لا یغفر ان یشرک به و بس آ نه معاف کئی او البته چی کوم دا نور گناهونه دی هغه مقصد دا چې بغیر د توبې نه هم الله تعالی کله چکه معاف کوي او شرک او کفر کی توبه چدا ضروری دا دا دی اهل سنت والجماعت چدا مسلک تا نو ده دا خبره دالته کئی نمبر ایک او دوم نمبر کی بیا چی دو کم مستدل دی اغا ظاہر دی آیتونو او دی احادیثو چی من ترک الصلاة فقد کفر من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جہنم خالدا فیها نو دغه سی آیتونو سره چې دو کوم استدلالات کوي نو شاه سے برایسی والقضایا التي يتكلم سره بدی اغه چو کی جواب کی اغه تورور سی جو بیا وایو وقد اختلف الناس في الكبيره اخلق په کبیره کې اختلاف کړی دا ازامات العاصی علیها کله چې یو ګناهګار وي د کبیره او دغه سه په دې حالت کې د مرشي ولم یتوب او توبه ونه باسي هل يجوز ان يعفو الله عنه او لا ايدا جایز ده چې خدای پاک کو تعفو کی کجایز نه ده وجاء کل فرقة بأدلة من الکتاب والسنة هر یوی فرقی دلائل راوړی دی دی کتاب الله او دی سنت نا هر یو ځان پر قرآن آیتونه او احادیث پیش کئی خو شاہ صاحب وئی چی زی درتا اختلاف حل چک بیان کا اوس گورا چی داسی اگوری چی ځنی ایتونو نه احادیثو نه دا معلومیږی چی ګناه کبیره الله تعالی معاف کئی اوس شاہ صاحب دونه یو جامع غوندی تطبیق ترته کئی چی داسی تطبیق بیا تاسو نه دارویدلای یعنی نور تطبیقونه مو ټیک تارویدلی دی جوابونه خو شاہ صاحب چی کوم تطبیق کړی دا تاسو مخکې نه دارویدلای ګوره ځنی ایتونو احادیثو نه دار معلومیږی چی ګناه کبیره سره سړی دی ایمان نه نوزی او په کفر کې نه داخلیږي او دی به مخلد فی النار نی زنه نه دا معلومیږي او زنه احادیث او آیتونو نه دا سه معلومیږي چې نه گناہ کبیرہ چې دی وکي دی به مخلد فی النار وی زنه نه دا سه معلومیږي نو اوس شاه سی وی چې دی اختلاف حل او د اختلاف تول دی دغ ځای نه جوړ سلی ده چی چا دغو آیتونو ته کتلی دی چی دی به مخلد فی النار وی نو مخلد فی النار خو چوک وی کافر وی نو ځکه دو خلقو ویلی دی چی یاره دی دی ایمان نه ووته او کفر کی دا